درویشی مستجاب الدعوات در بغداد پدید آمد یو درویش و داسې درویش و چې مستجاب الدعوات و دعاګانې به یې خدای پاک قبلولې در بغداد پدید آمد په بغداد شهر کې ظاهر شو او بس خلق ته ورځه دعاګانې ورنه غاړه حجاج یوسف را خبر کردند حجاج یوسف لره دا بغداد اصل کې باغ داد و باغ داد او شیروان بادشاه به دلته کلي کچرۍ لګوله خو بیا په بغداد سره چس مشهور سو حجاج یوسف را خبر کردن حجاج بن یوسف لره چا خبر که مشهور هغه ظالم نو چې خبر که بخواندش و گفت دعای خیرې برمن کن نو روی غوښته هغه فقیر او ورته حجاج چې ما ته هم مقصد دا دی چې وکړه څه دعا وکړه که نه د خیر گفت دو تویلا د فقیر خدایا جانش بستا خدای پاکه روح واخلې گفت حجاج ورته ویل از بهر خدا این چه دعا است خدای دې فردا چه دعا ده گفت دو تویلا این دعای خیر است تورا و جمله مسلمانان را دا د خیر دعا د تا لره او ټولو مسلمانانو لره ځکه چې تا به ګناهونه کم وي چې مخکې نه مردار شي چې مړ شي که نه چې لږ دي ګناهونه کم او نور خلک په دفاع مظالمو نه چې وي هغه په حفاظت باندې ځکه چې ډېر زیات قتل بغیر جرمي مقصد دا چې ډېر زیات تابعین صحابه کرام تبع تابعین چې لوی ظالم فاسق فاجر انسان شه جي مثنوي ای زبردست زیر دستا زار زیر دست آزار اکا ته لاس خلکو لره ازارونکی یعنی کمزورو چی ازارونکی ګړم تا کوي به ما نه دي بازار ګړم به دې تر څو پورې وي دا بازار د ظلم دا بازار د ظلم به تا تر څو پورې ګرم کړی پرېږده دا ظلمونه خدای ته وژاړه به څه کار آیا در جهانداري په څه کار به درشي تا ته جهانداري او د سلطنت او بادشاهي دا به تا ته په څه کار درسي مردنت به کې مردم آزاري مرګ ښه ده تا لره د دې خبرې نه ته خلک څه کې وازاره چې یو سړی خلکو ازارونکی نو داسې سړي لپاره خو مرګ د زندګي نه چې بهتر وي داسې سړي لپاره خو مرګ یعنې به هر حال انسان به کوشش داسې کوي چې په دنیا کې به داسې ټیم تېروي چې که خیر اول خو خیر خلکو ته ور ورسوي که کم چې کم خیر نه وي خو چې ده له لاسه ناجایز طریقې سره څوک په تکلیف هم نه شي دا هم غټه خبره ده دا هم چې ده غټه خبره ده حکایت یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید که کدام عبادت فاضل تر است یو له بادشاهانو بی انصافه ظالمانو نه یو پرهېزګار سړي نه تپوس وکړو چې کوم عبادت افضل ده چې زه یې کوم گفت را خواب نیمروز ورته ویل چې ته ټوله دا غرمه اوده کېږه نیمه ورځ خوب باندې تېروه دا تا پاره بهتر ده تا درا یک نفس خلق رانی ازاری دا تا چې یو ساعت خو به په یخ کې خلق ونه ازاره څه خو به خلق تاله تکلیف نه چسي بچ سي ولې ظالم سړي پاره د خوب هم چې ده عبادت ته په دغه وخت کې خو به دی واکی خوابش بهتر است بیداری است آچنا بد زندگانی مرده به ظالم را خفته دیدم یو ظالم لره شیخ وایی شیخ سادی صاحب چې یو ظالم لره ما وده ولید نیمروز دو پیر په وخت باندې وده ودرته شه گفتم ما ویلا ای فتنه است چې دا فساد او فتنه ده خوابش برده به خوابه ولی شده دین خیر ده و ده دی فتنه ده چې چو فتنه و دی ښه ده او سادی سړی وان کې خوابش بهتر از بیداری است او هغه کس چې خوب دې ده بهتر وي له بیداری دې نه چې یو سړی داسې چال چلن وي په دنیا کې او داسې ټیم تېري چې خوب یې له بیداری نه چسي بهتر شي که نه آچنا بد زندگانی مرده دی دغسې بدې زندګي نه بیا مړېدل چې دي ښه دي ولې چې دی ویښ وي خو لا دوکه ده لا دروغ دي لا څه یو ارامېتوب باندې اخته او چې ودې دغونه ماخوذ وي نو چې یو سړي داسې وي نو نن سبا تقریبا اکثریت داسې دا چې خوب د سړي دا بهتر وي له چا نه هغه نه مقصد دا دی چې ویشه دانه ځکه چې لا به دروغ وایې وایسي تاسو مونږ خود خدای شکریه ادا کړو که نه چې خدای راله دوره ډېرې موقع نه دي راکړې د ګناه کنی نفس ما هم کم تر از فرعون نیست لیک او راعون ما راعون بس سهار کېنه تر ورېدو تر یولس بجې پورې وایه نو په دغه ټایم کې دروغونه غیبت نه په پش غلا نه نورو ارامي توبونه نه څونه دا یو غټ څه د فضل ده بیا بل وخت مطالعې ته کښېنه بیا څه اوقات کې منځونه پکې راشي څه بیا خو د خوب پکې دا څوره یو غټ فضل ده او که مقصد شپې او ورځې په دغې کښې مبتلا وی ولې بیا به څه مونږ خدای پاک باندې کوم هغه ده چې مونږ یې دغجي ته راوستي کوم احسان ده منت منه کې خدمت سلطان همې کنم منت شناس زو کې به خدمت بداشت هغه د الله تعالی چې دا احسان ده شاه جي آنچنا دی شادی سوی چې داسې کس چې خوابش بهتر از بیداری است چې خوب د ده له بیداري نه بهتري که نه آنچنا بد زندگانی مرده به دغسې بد زندگی وال خو بیا مړ چې ده ښه ده حکایت یکی را از ملوک شنیدم که شبې در عشرت روز کرده بود یو له بادشاهانو نه ما اورېدلي دي چې شپه یې ټوله په عیش و عشرت کې ورځ کړې وه آ شراب کباب او دا شینۍ او دا مقصد غویمې دا باندې به یې تېروله و در پایان مستی همې ګفت سهرې مقصد دا دی چې په انتهایی د مستی کې دا خبره کوله مارا بجہاں خوش ترزی یک دم نیست مارا بجہاں خوش ترزی یک دم نیست کز نیک و بد اندیش و از کس غم نیست موږ لره په جهان کې خوږ زیات له دې نه بل ساعت نسته ده ځکه چې له نیکو بد نه او له چا نه غم نسته ده نه مو دې شو پروا سته نه مو دې بد نه له چا نه یېرېږو داسې څونه عجیبه هغه ده دا خوشحالي اظهار یې کاوه درویشی برهنا بسرما خفته بود یو فقیر و درویش په لن لغړ بې د لحافه جامع نه غریب په هغه کې چې وده و په صحرا کې او په سرما کې یعنې په یخته وده و ګفت ورته ویې ویله یخ د خبره واورېدله ای عاقب اقبال تو در عالم نیست ای عاقب اقبال تو در عالم نیست گیرم کې غمت نیست غم ما هم نیست ای هغه سړیه چې موافق او برابري دې اقبال او جلال دې تا په عالم کې نن څوک بل نسته ده ځکه چې ته بادشاه یې دې ټولو نو په دغه ملک کې تا غوندې بل په دولت او په اقبال په مرتبې کې تا سره برابر نشته ګیرم ما فرض کړله دوه معنې دي یوه معنی یې دا ده ګیرم ما فرض کړه که غمت نیست چې غم دې تا نسته ده غم ما هم نیست مونږ غم در سره نشته ده ته خو بادشاه یې کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته یا دا مقصد ده یا دا مقصد ده چې دي هم ما فرض کړله که غمت نیست چې د تا غم نسته ده ولې مونږ داسې کوم په مونږ سر باندې بوجونه پراته دي غم یې ما هم نیست مونږ دې څه پروا نه ساتي تا نه مونږ ډېر خوشحال دي بله معنی یې چې دا دا ده ګیرم که غمت نیست غم ما هم نیست مونږ هم هیڅ غم نه لرو ښه جي ما هیچ ندارم غم هیچ ندارم دوستار ندارم غم پیچ نه داره اوس موږ څوک موږ کوم داسې غمونه دي چې مارکیټان مو دي چې لا به خساره وکړي لا مو تجارتونه دي خو سهار دا بېګه د تېرېدل دي ښه دي ملک را خوش آمد بادشاه ته د خبرې خوند ورکړ و سوره هزار دینار روزن بیرون کرد میانی دې زرو دینارو یې له کړکۍ نه باره ورویستله و ګفته ورته ویې ویله دامنې بیدار لمن کا با هغه ته ورته لیکل که نه او فقیره لمن کا چې دا پیسې در واخله ای درویش گفت دو دویلا دا مشهور متل ده دامن از کجا آرام که جامه ندارم لمن له کوم ګیراره چې جامه نسته څه درته وانچه هغه درته وانچه خدای دې دې خونه باسه ما چېرته کپړې چېرته دي ملک را بر ضعف حال او رحمت و شفقت زیاده شد بادشاه را په ضعف حال د رحمت او شفقت نور زیاد شو و خلافې برا مزید قرار ته په کاونټۍ باندې څه چوغې موغې ځوان دی انوکه ته تل شابه داله کې کښېنه داله وروله هغه ورواچوه دران شو غټې غټې چوغې وې هغه هغه ورځ وخلاتی برآمدید و پیش درویش فرستاد درویش آ نقد جنس را به اندک مدت بخورد فقیر خو هغه نقد او هغه جنس چې کوم شیونه ورکړي وه هغه یې په لږ مودې کښې درته تلف کړه صرف یې کړه خرچ کړه تلف کړ و باز آمد بیا درته یاري راغی ولې بیا خو یې عادت کړ په پوه شوې نو چې یو ورې عادت کړي بیا به یې منې کړی نه قرار در کفی آزادگان نگیرد مال قرار در کفی آزادگان نگیرد مال نه صبر در دل عاشق نه آب در غیربال قراره په لاس د آزادو خلکو کې ملنګانو خلکو کې نه نیسي مال دولت ملنګانو خلکو په لاس کې مال دولت قراره نه نیسي بس کړي چې څونه میندی که نه وبشي اوړاو کوي خوره خپلې مزې تر اخلیا جمع کوي خو نه بلکل داسې مثال ده نه صبر درد عاشق په قراري نه نیولو کې خو دا ده چې د مال او عاشق خو د چا د صبر او د بل غربیر خو د چا د اوبه یعنې هغه پکې ته قراری نه نیسي ولې عاشق سړی زړه کې صبر قراری نه نیسي اوسې او که کوي که نه نو دې سره ډېره خطرناکې بیماریګانې پیدا کېږي ځکه چې چیرې یو عاشق سړی وي که نه هغ به خامخا داسې همراز او همنیاز کسان وي چې هغه به خپل د دې عشق او د دې هغه ورته څه کوي اظهار کوي کني او دا یې دغسې پټ په زړه کې ګرځوي نو دا خو تپه شته نو دا خو داسې ده لکه بخار دیګ چې چکې بند کړي هغه پسې نو چې بند کړي هغه هغه ته یې پوستکي ورکړي د ټماټر لا چې شي هغه سوری ورته او بلکل هوا نه ونوځي نو ته رښتیا وایي بیا څه چل کوي ابو ذره بیا څه چل کوي غراب وخېږي که نه بیا خو ډز وایي نه نه دونه شیخه په پوهېږې که نه دوره به خامخا مقصد دا چې څه سوره کېږي پکې چې هغه څه ګیس ورنوځي یعنې یو کس دی ولې داسې همراز نه وي دوه دی ولې نه وي که ټولو خلکو ته یې معامله حیا نه یي خو دوره به یي چې دا به ورته بیانوي چې بیا داسې وکړه بیا ما داسې او ګوره داسې او فلانه زړه به ورته چې کوي ته څه یې که ته څه یې نه زړه یې دې سره پټاو کېږي دې نه څه جوړېږي بیماریګانې جوړېږي مقصد دا دی چې تاسو خو په دې نه پوهېږو شیخان خو که بالفرض و تقدیر هسې انسان ده که نه یي داسې نو ډېر به زړه چې نه ګرځو خامخا یو دوه ملګري دا سره پیدا کړي چې هغه ورته ټولې خبرې چې کوي ته څه یې صبر کوه ورته یې نه صبر کوه صبر دې ښه ده خدای په قرآن کې صابرین ویلي دي او ورته وایي چې صبر مې ډېر وکړه جانانه د دې نه بعده بې صبرۍ ته ملا تړم او نورالهدا خامخا چې وایي ماشاءالله شاه جي تاسو په دې خبرې پوه په هر حال دې پورې خبره دا وه چې کومه ما درته وکړه تا مې درته وکړه شاه جي ورپسې شه در حالتې کې ملک را پروای او نبود خو په داسې وخت کې راغی چې بادشاه ده ته ور سوچ نه و بادشاه خو کله طبیعت کې برابر او کله برابر نه وي بگفتن حال بگفتن خلقو تیره چې جی هغه ملنګ خو بیا راغلی ملک روی از درهم کشید بادشاه له دنه اعراض وکړ و از اینجا گفتند از دې جنه خو شیخ صاحب وایي شیخ صاحب وایي چې خلکو ویلي دي هوښیارانو اصحاب فتنت خبرت چې کوم زیرکي خلک او تجربې وال دي که از حدت و سولت بادشاهان پر حذر باید بود چې له تیزي او له حملې د بادشاهانو نه خوف په کار ده احتیاط په کار ده که غالب ایشا که غالب همت ایشا به معظمات امور مملکت متعلق باشد چې غالب هغه توجهات چې دوی هغه لوی کارونه د بادشاهي سره تعلق وي اکثر خو دوی په هغه کښې مصروف وي و تحمل ازدهام عوام نه کنند نبینی ز پیش مجال سخنتا نبینی ز پیش ببیهود گفتن مبر قدر خیش حرام از بود نعمت بادشاہ حرام دیوی پی سړی باندې نعمتونه دی بادشاہ چې هنګامې فرصت نه دارد نگاه چې وخت فرصت او د موقع آن لري په نظر کې چې دې ته نه ګوري چې وګوره اوس په طبیعت کې برابر ده که نه په ورسي چېرته ورکوي لا به یې پسې غربولی مجال د سخن طاقت خبرې تا چې نه وینې ته له مخته نه چې له مخکې نه طاقت کې خبرې نه وي نه چا سره به بېهوده ګفتن مبر قدر خیر نو هسې په بېهوده ویلو سره بیا د خپل قدر کموه ما چې پوه شي چې دا سړی مې خبره نه مني نو نه ورته کوه گفت بادشاہ ویلا ای گدای شوفتشم مبذر را چې دا گدا چې دا شوفتشم دا بې حیا ده مبذر ده مصرف ده چندی نعمت به چندی مدت برنده د خو دونه زیات مال و دولت په دونه لږ موندې کې چې که اوړاو که بیا در منځ کې راغی براین ښه جي روشن نباشد در چراغ ابله هغه بیوقوف چې او روز روشن شمع کافوري نهاد چې هغه په ورځې روشنې باندې هغه شمع کافوري کېږي هغه خوشبویه تیل پکې بالی او خوږ خوږ بوی ځي زود بینی کش بشب اندر روشن نباشد زر به ووینې ده ده لره کې اش په داسل کې چې ده لره به بشب شپې وخت روشن نه وي په چراغ کې یعنې تیل به بیا په چراغ کې پاته نه چې ټوله ورځ هسې په ورځې ډیوه بلوي بیا به شپې تېل پاتې یعنې مقصد چې داسې اسرافات کوي بیا به ضرورت په وخت باندې هېڅ سره څه موجود نه وي یکی از وزرای ناسخ گفت یو له وزیرانو ناسخ خیرخواهونه وویله وزیرانو کې ډېر ښه ښه خلک وي ای خداوند ای بادشاه مصلحت عامې بینم ښه داسې خبره ده چې چونی کسارا وجهي کفاف به تفاریق مجرا دارن چې داسې کسانو ته هغه وجه د کفاف یعنی وجه د رزق هغه قوت په تفریق سره یعنی په اندازې اندازې سره جاری کړی شي په ټوپ مه ورکوه که نه مثال د هفتې هفتې میاشتې میاشتې داسې ورله جاري که داسې کسانو ته تا در نفقه اسراف نه کنن تاسو په نفقې کې اسراف نه کوي او طالب د طالب خو که زر روپۍ له کور راوړې هفته یې تېروله دی به په هغه هفتې کې خامخا ورسره لګوي ځکه چې وایي چې زر روپۍ دی که چا هسې ورکوي دا خو مې راسې نیندلې او که مقصد دا دی چې بیا سل وي ورنه بیا دا یې هفته په تېروي یو په یو کیسه یې ده نو داسې په تدریج سره ورته اخته شاه جي اما آن چې فرمودی ازا جرمان چې د کوم بادشاه قربان ستا وویله چې سپکې کوه منې کوه ویې باسو مناسب ارباب همت نیست جی دا د تاسو هغه ارباب د همت غوندې خلکو سره شان سره د خبره لایقه نه ده یکی را به لطف امیدوار کردن و بعض به ناامیدی خسته گردانیدن یو کس یو ور په لطف سره امیدوار کول چې یو ور بیا بد کړ او ورته ورکړې ورکړه او بیا یې په ناامیدي سره زخمي زړه کول دا بیا داسې ارباب همت سره شایان شان خبره نه ده اول به دې بیا نه عادت کاوه بروی خود دری تم ما باز نتوان کرد بروی خود دری تم ما باز نتوان کرد چو باز شد بدرش تی فراز نتوان کرد په خپل مخ باندې دروازه دې تمه کوونکو خلاصول نه دي پکار تمخ کوونکو خلکو دروازه اول په خپل ماخ باندې کولاو کوه ما چې بعض شود کله دې چې بیا بېرته کړه به د روستي فراز نه توا کار بیا په سختي سره دې هغې بند کول نه دي په کار چې ورته بیا عادت کړی روزانه درله راځي څه در کوي نو بیا یې مقصد دا چې منې کول په کار نه دي پښتو چې متل ده چې روز دی د چا نه هر کجا چشمه بود شیرین مردم و مور مار گرداین کس نبیند څوک په نوویني چې تشنګان حجاز چې تږي د حجاز مقدس چې د حجاز په سفر روان یې هلته لارو کښې اوبه نشته لکه مروتو لارو کښې چې روانې تر یو کلي نه تر بل کلي په لس میله لار ته چېرته به اوبه په سترګو نه ووینې ولې چېرته چینه سته لا څه شی ته هېڅ شی نسته نه نلکې سته نه دا سته پوه شوې او هغه چېرته بران والې یو ځای شوي هغې کښې دونه دونه اوږدې اوږدې زورې هغه سرې سرې آی کنه ولې اسماعیل ته په خپه کېږې دغسې نه نفس الامر مو ویله تر اوسه پورې ګوره دو کلي خو لا د ګمبلې نه ډېر لرې دي مونږ کلي خو ګمبلې ته نږدې ما یاد دي ما یادو پورې په خدای کې نو که ما خپله راوړې دي په مشکیو به مو اوبه راړولې امت کې به مو واچولې هغه به مو ورڅڼولې دونه دونه ځورې به وې پکې اچونجي غوندې یا نري نري چې نه اوبه ول دا به بیا به چې مت کې پرتې وې پرتې وې ښه به پکې ډېره موده تېره سوه بیا به رڼې شوې بیا به مسکلې چې وبه دې سکلې که نس به دې غربا کوله مروت سعید او چېرې په ایښتې باندې قفظ نه و چې کله به دې مونږ د ګمبیلې اوبه سکلې نس به دې داسې غربا کوله لکه کان چې وراچه ګړ ګړ ګړ ګړ داسې به کوله اوس بیا وروسته ماشاءالله الحمدلله ټیوبیلونه سله داسې داسې اوس خو شکر اوس چې کله ټیوبیلونه خراب شي که نه په خرو باندې لرې لرې نه به اوبه چې که رارایه یو لوی مسله وي نو ته اوس دا ته دې اوس مونږ کلي نه ځه د بکمند رخیل نه ځه اورې احمد خیل ته په لارې کښې چې په کلي نه ورځې په صحرا کښې چېرته به اوبه میندې کښې په صحرا شته دي رښتیا ووایه نه شته نو دغسې هغه و نو څوک کس نه بیند چې تشنهګانې حجاز څوک به نه ویني ونه ویني چې تږي د حجاز مقدس په هغه شونډو د اوبو تر و باندې جمع شي که ډېر تږي خو تر و اوبو خواته بیا څوک نه جمع کېږي هغه د هغه والې نه سیم والې تروې اوبه چې د ځینې علاقو کې نهرونه باسلي یا تري په دې باندې بیا څوک نه جمع کېږي که ډېر ستړي هغه تږي ها البته هر کجا چشمه یې بوت شیرین وکړي چې بادشاه قربانې سه ته په دې خفه کېږه مه چې خلک تا خواته رادرومي او تا نه څه غواړي نه ولې به نه درنه غواړي خو ته خو د خوږې چشمې غوندې یې او چېرته چې خوږه چشمه یي سړي او میږي او ماران او هر شی حیوانات ګیر دایم هغه خلک پر جمع کېږي او ورنه څه کوي پیدا نو ته خو د خوږې چینې غوندې نو تا خو ته به خلک ځي راځي نو ته به په دې خبرې باندې تنګېږې نه د هر حال په دې کې دا حکمت او مصلحت پروت ده چې بادشاهانو ته تحمل پکار ده فراخ دلي پکار ده څه پکار ده فراه بس په دې خبره کې از بادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کر دی یو له بادشاهانو مخکنیو نه په لحاظ ساتلو دې لشکر کې به یې سستي کوله فوج به یې ښه نه ساته ښه تنخواګانې مراعات به یې ورله نه ورکول و لشکر را به سختي داشتې او لشکران به په سختي سره لرل، تنخوا به یې په وخت باندې نه ورکوله او بې ځایه بې ځایه کارونه یو شی بل شی سم ذلیل کړي به یې لاجرم دښمن یې څه ابروی نمود نو داسې چل وشو چې یو واري خامخا یو دښمن سخت او کلک دښمن مخ ورښکاره کړي یعنې جنګ باندې ورسره اخته شي حمله یې په وکړه چې حمله یې په وکړه همه پوست دادان ټولو لښکریانو او فوجیانو څه کړه ملا ورکړه یعنې تېښته یې وکړه څه یې وکړه تېښته دې کې دا د بادشاهانو صفت بادشاهانو پاره ده که نه دا باب یعنې بادشاه ته په کار دي چې دی به د فوج څه کوي مراعات کوي فوج به څه کوي مراعات کوي هغه به ښه ساتي او ښه تنخواګانې معقول هغه چې سبا بیا جنګ څه کوي ورپاره کوي چې تېل نهاز نه کوي بیا تا پاره جنګونه چېرته کوي شدو کار زار کی دس تختی ہی با شدو کار زار چو دارند گنج کلا چی بادشان لری خزانه از سپاهی لسقینا او لشکرینا فوجینا دریغ منا یعنی صحیح خرچه نه پکوي دریغ آیدش افسوس ور درومی دلرا دست بردن بتیغ لاس وړل تورې ته یدی لاس تورې ته نه وړي موقع غواړي چې څرنګه یې چې تېښته چه مردی کند نه چه میړانه به وکی چه بهادری به ښکاره کی در صف کارزار په صف جنگ چه کارزار چاته وته جنگ ته وته جنگ نو په صف جنگ کې به څه بهادري ښکاره کړي هغه سړی چې دست تشتهي باشد چې لاس یې د خالي وي وکار زار او هغه کارزار مفرد ده یو شي میدان هغه جنګ ته ورته او دا د کار زار کار چې خرابي نو چې کوم سړي کار خرابي او مقصد دا دی چې لاس خالي نو هغه په میدان جنګ کې څه مېړانه وکړي چې دی جنګ ته تللی ده دونه تنخوا دې شپږ اوو میاشتو یې ولاړی او کور کې هېڅ نه هلته به دی په جنګ باندې پوه شي چې د وروسته به مې بچي څه خوري البته چې دغو ورځو ورته مقصد دغو میاشتو دي جنګ او چې کوم طرف ته استوي دغه ورته څه ورکړي ډبل تنخواګانې ورکړي لا تریپل تنخواګانې ورکړي او کور کې خو هر شی سوداګانې ورته اچولي بچو ته کالیګان هر شی نو هلته بیا په ډډ زړه باندې څه کوي جنګ کوي ځکه په دې جنګ ایامو کې مقصد دا دی چې کوم ملکونه سرمایهدار ملکونه وي نو چا کوم فوجان کوم یونټ جنګ ته استوي که نه یا یو کاروايي پسې استوي نو هغو ورځو ورته تنخواګانې چې کي مقصد دا دی چې ډبل کي څه ورته مقصد دا دی چې ټي ډي روزانه ورکوي هسې تنخوا نه علاوه یو یو ته سل سل روپۍ لا دوه دوه سوه مقررې کړي چې هغه کار بیا په ښه هغه سره کوي تاسو به دې پوهېږو ولې انسان مقصد دا چې طبعا د دې شي نه دی چې وي مجبور وي یکی را از آنا که غدر کردند سادی سوی یو لرا له ایغو فوجانو کا څخه چې بېوفایي یې کړې وه تېښته یې کړې وه با من دوستي بود ما ملګری و ملامتش کردم سادی سوی چې ما ملامت کړې چې نه بیخته ونه خېږم نه درته څه کړي چې منډه دې کړې وه ګفتم ما ورته ویله دون است کمینه یې فرومایه یې و بې سپاس ناشکره انسان یې و سفلا ډېر رزیل و ناحق شناس او ډېر ناحق شناسی که به اندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد چې په لږ غوندې حالت تغير سره د مخدوم قديم نه ته بيا وګرځېدلې څونه يې ترله تنخواګانې او څونه وخت راسې ورسره نوکر نوکر چې لږ غوندې تبديلي د حالاتو راله سخته ورځ راله نو بيا دې څه کړه منډه کړه و حق نعمت صالحا در نور حق نعمتونو د کالو د چې که ونغښته هغه ټول هر شی چې کړه بېر کړه ګفت ویله کې سادي صفته خو کوه که بس د سپکې یو کارتوسان دي په ما یې چې کار چلوي صفته خو کوه اگر به کرم معذور داری شاید چې که برای کرم کما معذور وګڼې په کار ده کما معذور وګڼې ډېره به ښه وي ولې چې اسپم بې جو بود سړی دونه و چې اس مې اوربشې نه وي او اوربشو توبره مې هغه خولې کې ورته اچولي که نه هغه نه وي کمزوری چې پړن اس مې و ونمدي فینم بګیر و ا دونه څه نه ورسره چې د هغه اس چې هغه کوم د زین لاندې هغه یي که نه هغه شاید داسې عامې چا خواته ګڼه و دونه څه نه و مفتی سلطان کې به زر با سپاهي بخیلي کنار نو چې کوم بادشاه په زرو سره سپهي سره بخیلي کوي او صحیح نه ورله ورکوي با او بسر جوان مردی نه توان کرده نو داسې بادشاه سره بیا د فوجان هم په سر ورکولو سره جوان مردی کول نه غواړي چې ورله پیسې نه ورچلېږي دی دې ورله سر ورکړي عجیبه کیسه که ضرب دی مرد سپاهی راتا سرب دی حد وگرش زر ندیهی سرب نهد در عالم زر ورکه مرد سپاهی ته شی تنخواګانې ورله ورکوه ډبل ډبل تا چې دی په میدان جنګ کې بیا سر چکی درکوي وګرش زر نه دي که زر نه ورله ورکوې سر بې نهد در عالم بیا سر په عالم کې چې دی یعنې د بیا درنه څه کوي منډه کوي بیا درنه منډه کوي بیل فراری په چا باندې حمله کوي په فرار باندې یعنی منډه کوي څه کوي منډه کوي ځکه شرعا مال غنیمت کې د مجاهدینو څه حصه اگر که دوی د جهاد الله رضا دپاره کوي خو بیا هم د انسان څه معاشي ضرورتونه وي څه معاشي ضرورت نو ځکه ورله په مال غنیمت کې مجاهدینو ته څه وي حصه وي او بیا چې کله سخت ځای وي نو بیا امیر جنګ ته اختیار وي چې هلته مقصد دا چې دا نه چې مثال پنځمه حصه لا دغه بیا هلته دونه ورته اختیار وي چې ورځو چې څه لوټ څه غنیمت تاسو حاصل کړو که نه نیمه یې تاسو نیمه بیت المال بلکې کله پورې دونه ورته اختیار وي چې که پوه شي که نه د عدم رغبت کې هغه جي سختوالي کې چې ورځو ټول مال غنیمت بیت المال پکې ته یوه انا نشته ده ټولې تاسو خو چې دا ځای ټکو فتح کړو دونه پورې اختیارات امیر جنګ ته چې هغه ورکړي شوي هغه ته ځکه چې انسان طبعا په دې کښې دا هغه مقصد دا دی چې خامخا په ده کښې دا شی وي ته به ټیک ته الله رضا دپاره جنګ کوې په هغه کافرانو کلي به ورځې پوه شي خو بس چې څونه ستړی شي هغه که نه هغې ته قدر ته ملاو نه شي او که درته ووایي هغه خپل کمانډر فوجي جرنیل درته ووایي چې ورسو دا کلی چې فتح کړو نو وایي بچیلې شهید څه شهید څه هکه مقصد دا دی چې ومې ګټله خو ملک ته مې فایده وکړه او مقصد زه به څه حاصل کړم او درته ووایي چې ورځو چې چا چا کور کې ښه نینده کړې که نه هغه یې عزت ته رښتیا وایي بیا ته حملې ته ګوره چې داسې به ورته ټپ ورځي لکه زمریان زمریانو غوندې به ګورې تاسو په دې خبرې پوه شو دا کیسه ده حکایت یکی از وزرای ما ذوالشده به حلقه درویشان درآمد یو له وزیرانو ما ذوالشده و نه حلقې د فقیرانو ته راغی وزیر و بادشاه معذول کړ لاړ کیلې ته څلور میاشتې ولګولې تبلیغ حلقې د درویشان لکه دا ټیک د فوجي جرنیران نی هغه خصوصا د ایسا ایراني یارانیان دا ټول چې ریټایر شي دوی خو دونه شیطنت ټول عمر کړی که نه ټول عمر دوی شیطنت کړی نو دوی وایي چې یاره په دې به پاکېږي که نه هسې دې کار نشته هلته هغه شیطنت مزاج جوړ کړی نو هلته هغه خپل شیطنت څه کوي بیا هم کوي ځکه چې د شیطان سړي مزاج نه هغه شیطنت خو وځي نه نو دا دا خصوصا عیسی یا دغه جنرالان دي دا ټول عمر دا دي دا بیا مقیم شي درته خپل کینی چېرته مرکز کې مقیم شي دغه ټول عمر شیطنت کړی دوی جنګولي کله یو ځای مقصد قصدن حکومت پکې تمفا دي هلته عامې جلسې کې دماکه کړي او زه ورته پلانینګ جوړ کړی وم خو دا ټولو کتونو نه دغو کېدو کېږي صحیح که نه نو بیا چې کله هغه شي که نه ریټیر شي سوچ وکړي چې وایي بېخ ته ونښېږه ښه غول خو دې خوړلي دي ځکه څلور میاشتې دې ولګولې خو ټیک ته کني بیا دې بچ ګران ده هکه ملګری چې په تبلیغیا ورته وایي چې ظالمه راځه دغه لار د خلاصون ده که نه بله دې نشته لاړ شي لاړ شي نو دغسې یو وزیر معزول شده و هلکې د درویشانو ته چې څه راغی څلور میاشتې ولګېدې په برکت صحبت عیسی درو اثر کر او برکت کې صحبت کې دو په ده کې اثر وکړه خامخا اثر خو کوي دو خو مقصد په څلوېښت کلنو کې هغه انقلاب په سړي کې راولي چې څه ووایه و جمعیت خاطرش دست داد هغه جمعیت کې خاطر دې ده لاس ورکړ یعنې زړه اطمینان ورته حاصل کړو چې وایي خوندونه خو دلته دي په پوه شي خپل عبادتونه دي وظیفې دي او ښه ارزانه مقصد دا ده چې کانټین کې روټۍ ده بیا ورته په لس روپۍ باندې ښه څرګې مړۍ ته وخوره او بیا راځه خپل ټوله ورځ څه کوه تعلیم کنا تو چاو شی نه زده کوا عبادتونه کو نه کنه چی دا خوند دی وچا که کنه ملک بار دی بار دیگر با او دل خوش بادشاه بل واری د سره بیا زړه خوشحال کړي یعنی سره راضي سله څه خبرې باندې خفتن و څو کسانې پسې واستول چې سړی هغه دا دغه بیا یې روباله و عمل فرمود ورته چې بیا هغه خپله عهده واخله د ورته له پرېږده قبوله شني عمل آ د ده قبوله رانغله ولې د د عبادتونو خوند ته کلی او د دین خوند خو هغه بیا له هر شي نه چې ده زیات ته هغه خوندونه یې چکلي وو نو هغه د خلکو غټې غټې نوکریګانې بیا نه ورته پرېښودلې او غټ غټ سرمایه ګیریګانې هغه ته یې لتې ورکړې او خپل ټول عمر یې جان څه کړ د ښکار ته وقف کړ ښه جي یم دا خو هسې زه ته پاکوم هلته خو لا داسې مروج هغه نه و که نه خو دغسې و لکه مثال نو قبول شنیر و گفته ورته ویل معذولی به از ملولی ما د معذولوالی له دې ستړې نه ښه ده یاره بیا مې میا مقصد دغه اراميتوبو کارو ته مه ورخ کوه بس دغه دین مې چې دا خوښ ده په دې کښې ولې د عبادت خوندونه چې څوک خبر شي که نه ایز بیا بل طرف ته ذهاب ذهن نه کوي عبادت کې وایي چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد د شاعر وتایي چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر هوس بود ملک سنجرم چې ما د بخت کې تورې چترۍ غوندې تور سي که چېرته ما په زړه کې د ملک سنجر خیال قدرې راغلی آگاہ کی خبر یافتہ مضمول کی نیم شب آگاہ کی خبر یافتہ مضمول کی نیم شب من ملک نیم روز دا یک جو نمی خرم چې کله زه د هغه بادشاهي د نیمې شپې نه زه خبر شوی یم نو د د نیمروز علاقې بادشاهي دا زه په نیمې اوربشې باندې نه اخلم زه په نیمې اوربشې باندې هم نه اخلم تاسو په دې خبره پوه ولې چې دا داسې یو بادشاهي ده که نه چې د دې ذوق او خوند نه سړی خبر شي بیا نورې بادشاهګانو باندې سړی چې کوي آنا کې به شجیرو بس آنا کی بکنج عافیت بن شستن دندان سگو دهان مردم بستن کاغذ بدری دند قلم بشکستن وز دست زبا محر فگیرا رستم آنا کې به کنج عافیت بن سیستان چې کوم خلک په ګوتونو د عافیت کې کښېناستل او په یوه ګوت کې ناست خپل عبادتونه کوي خپل چې دی دي څلور میاشتې دي او مقصد مرکز ده شب جمعه ده سې روزه ده دا شی نه دي دندان سګو غاښونه د سپو و دهان مردم بستان او خولې د خلکو یې چکړې وتړلې هېڅوک څه نه پسې وایي هیڅوک سره پسې وایي خپل عبادتونه کوي خپل ډالې چې لګیا او حکومتي یا دغو شیانو کارو کې مقصد دا دی چې وزارتونه دغو چې حصې نه اخلي او که دا دې کول که ډېرې سپینې جامې دي که دونه یې وخوړلې داسې یې وکړه هغه یې وکړه او دلته یې دونه پکې ووالې او داسې یې وکړه یو ګورې څوک بیا پکې ته محفوظ شوی ده که ډېر لوی شیخ الحدیث لاغوي که نه خو چې یو ور په دې کښې ور ودانګي اول خو په حقیقت کښې به کیسې وکړي که نه که حقیقت کښې نه وکړي د خلکو خولو نه خو به بیا هم خلاص نه سي او چې په یو ګوت کې ناست خپلې وظیفې کوي نو بیا به کاغذ به درېده چې کوم خلک داسې چې کاغذان وشلی منشي توبونه دا سعینه نوکریګانې پرېږدي و قلم بشکستان قلمونه چې تي مات کړي نو دا خلک از دست زبان حرف ګین را رستان نو دا بیا له لاس او له ژبې دې هغه طاعنانو نه څه کي ځان په قراره باندې چې کي نینده کي هېڅ څوک بیا دو سره نه چېړي ځکه دو سره څوک نه چېړي په پوه شوې به هر حال دا د خپل وخت چې وي تقاضې وي دا د هېغ وخت اوس که مونږ ته خلک هر څه هر څه وایي که نه بیا به هم مقصد دا چې مونږ چکو دې میدان ته ځغلو که نه بیا مو په دې ګوتونو کښې مو بیا پرېږدي نه که دې میدان ته ونه ځغلو که نه بیا مو پرېږدي نه اوس له دې نه د بل کار چې کوم دي سیاست صحیح سیاست شرعیه صحیح آ بیا له دې کار نه هم اوس وخت کښې چې ده ډېر ضروري ده ډېر که نه دې کار ته دې چېرته پرېږدي دا کار چې کوي که نه خلک او د دالته چې ناست یو دا د دغه سیاست د وجې نه هېڅ ته مقصد دا دی چې سل عیبونه په سیاسي خلکو کې صحیح او ځان له به پکې وایي او هر څه هر څه به کوي که نه خو بیا هم به هر حال دا د مونږ چې دي محافظین دي دا د مونږ محافظین دي او د دو هغه د همت او د دو هغه شجاعت او د دو هغه سیاسي تدبر او د هغه کردار د وجې نه څه ناڅه مقصد دا دی چې د نور خلک کار کوي نو چوکیدار د ښه سړی نه وي خو تا چوکیداره خو کوي که نه تا ته خو په جومات ولاړ ته خو نفسونه پکې کوه که نه نو به هر حال دو د ذاتي هغه پکې ته سل صحیح ټیک ته پیسې به یي پکې ته هغه به یي پکې خپل ذاتي مفادات پیدا خو بیا هم به هر حال د تاسو مونږ چې دي دا خلک محافظین دي او دا یو ضروري کار ده البته په داسې انداز باندې چې سړي وخت هم ورسره ضایع نه شي او مقصد دا کار هم چې کي وکړي سړی نو سړی به کوي خو مقصد دا دی چې ولې که دا کار تاسو مونږ نه کو پرېږدو که نه دغو خلکو ته بلکل موقع ته رښتیا په معاشرې کښې به کپړې نه وباسي خلک په څنګه وباسي کالي بیا به مو دې ته پرېږدي نو دا به هم ورسره ورسره ټکو کړو دا د دین یو اهمه شعبه ده او دا د مونږ علمای دیوبند دا هم یو غټ سنت دی سره چې که دو تبلیغ کار شروع کړو علمای دیوبند شروع کړو که مقصد دا دی چې درس تدریس په دې مروج انداز باندې مدارس هغه دلته مخکې ویې وري د سعدي صاحب د زمانې خوا خو به بادشاهانو مدرسې ګرځولې نظامیه وه بغداد کې افلانه وه بادشاهانو به ورله فندونه ورکول پوه شې دغسې مروجې مدرسې چې با هم یې خپل امداد باندې چلېږي دا مخکې نه وي دا علماء دیوبند کوي که ماشاءالله او که بیا مقصد دا دی چې د صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو دور نه بعده جهادي لهر زمدی که نو خو دا چا زمدی که دا علماء دیوبند زمدی که اکه الحمدلله بیا مقصد دا دی چې هغه سیاسي مقصد دا دی چې دور هغه فاروقي دور هغه سیاست د تدبر دور دغه مقصد دا دی چې بنیاد کېښوده نو دا چا کېښوده علماء دیوبند نو دا ټول په خپل ځای باندې په هر یو چې دا ضروري ده او یو بل د په بل باندې اعتراضات نه کوي درس و تدریس په خپل ځای ضروري سیاست په خپل ځای ضروري تبلیغ په خپل ځای ضروري دا د یوې جوسې آزاد وي او هر هر عضو به خپل کار کوي په پوه شي دا نه چې هغه سترګې غوږو ته ورټیږي سي چې تاسو فضول یو تاسو وینو ولې نه هغه غوږونه سترګو ته ورټیږي چې تاسو فضول یو تاسو ارو ولې نه دا دا ورته ویله چې شه سړیا هر آینه ماره خیرتمندې کافي باید ما ته خو یو هوښیار سړی بیا په کار ده دې کار دپاره چې تدبیر مملکت را بي شاید چې تدبیر د مملکت پاره نظام دی بادشاهي پاره په کار ګفت ده ورته ویله نشان خیرتمند چې که صحیح خیرتمند سړی غواړي بیا هغه ده چې بچوني کارها تم در نه دهد چې دغسې کارونه نه کوي نو چې کوم اوښیاران دي آ دا عهدې قبلوي نه چې کومې قبلوي هغه اوښیاران دي نه نو که ته صحیح اوښیار غواړې نو آ به بیا دا شی قبول نه کړي همای بر سر مرغا ازا شرف دارد همای بر سر مرغا ازا شرف دارد کی استخوا خورد طائری نیا زارد هما مرغ هما مرغ په سر د مرغانو باندې دې وجه نه شرافت او بزرګي لري او ځکه دی په شرافت مشهور ده او چې وایي دې سوری په چا وسي هغه نیک بخت شي ځکه چې دا هډوکی خوري و طائرین یا زارت خو چېرته یو بل مرغ ازاروي نه نو به هر حال زندگی داسې تېرول پکار دي چې د چا له لاسه بل چا ته تکلیف نه وي هېڅ قسم تکلیف د چا له لاسه چا ته نه وي داسې زندګي په تېرول او که دې تا له لاسه یو سړي ته تکلیف وي نو دې عباداتو هغه به بیا څه خوند وي او چې دا عهدې مهدې نو بیا خو به خامخا تکالیف وي بهرحال بیا به ناوخت شي چې هغه وقفې پکې کړي به لمر ډېري حکایت سیاګوش را ګفتان کې تیرا ملازمت شعر بچو وجه اختیار افتاد سیاګوش ته چا ورتېره دا لومړی نه لومړی دې ته چا ورتېره چې تا دا د شعر ملازمت د څه وجې نه مختار کړی دی چې ته د شعر نوکر اصلې یې که نه ګرده ورسره ګرځې هاخوا دېخوا گفت دی ورته وویله تا فضله سه دش مې خورم دې وجه نه چې دې نه کوم ښکار زیاتي سي خوره ډېر حکمت پکې پروت دی چې معمولي خبره نه ده دا په داسې تاسو وایي چې کاسې ماشومانو غوندې ګپ شپ خبره ده دې فضله خوره چې کوم زیاتي سي و از شر دشمنا در پناه سولتش زندګاني مې کنم له شر دشمنانو نه په پناه دې هغه مرتبې دې ده کې زه زندګي تېروم څوک ما ته چې ویلی نه سي ځکه چې هر څوک وایي چې دا خو شعر څه ده خاله ده که نه خپله ده نو دې ترورې ده بیا به کیسه چې خراب وي نو څوک څه ماته ویلی نه شي ولې ته نه ګورې زندګي کې چې داسې غټ سړي سره سړي واسطه تعلقي که نه نو څوک په ورته داسې څه دې وجې نه نه شي ویلی که څه کار وکړي که نه څوک یاره وایي سره ولې دا خواص نه وي مقصد دا دی چې دې ته څوک څه ویلی شي بیا ښه جي برپناه سولتش زندګاني نه کنم گفتندش خلکو بیا ورته وویل چې ښه چې بیا ته دونه د رعایتونه تا سره دي ته منې اکنون کې به ذل حمایتش درآمدی اوس چې په هغه سوري د حمایت کې ده کې تا راتګ یو ور وکړ و به شکر نعمتش اعتراف کردی او په شکر د نعمتو دې د اقرار وکړ چې را نزدیک تر نیایي بیا ډېره نږدې ولې نه ورځي بیا خو ورې غار ته ورځه ورسره سمله ورې غار کې ورسره کنه سمه تا د حلقه خاصانت دراوړه تا چې سم مقربینو کې لیکي شورا کې دې واخلي ښه جي و از بندګان مخلصت شمارت از سم له هغه بندګانو مخلصو نه دې وګڼي گفت دیو پیل از بد شوی هم تو نه ایمن نیستم چې له غصې نه هم دارنګې زه بې خوفه نه یم نو مقصد دا ده په دې شعر هغه کې حکایت کې چې بادشاهانو سره ټیک ته حصول د فیدې ورنه پکار دي څه نوکري لاغه خو دونه ورنږدې کس بیا نه ده پکار چې سبا دې بیا هغه هغه لاندې را درومي غوسې دغسې ورنه ځان لرې لرې او څه ورنه پیدې حاصلوله بیا داسې ډېر ډېر به مقصد دا دی چې د ځان پورې مګې را مګې نه داسې به نه کوې بیا ډېر ښه پیل کېږي اگر صد سال گبراتی چه فروزد اگر صد سال گبراتی چه فروزد چو یک دم اندرن افتد بسوزد کسل کالا آتش پرستی خلق اور بلکی کنن و دا اور دی دو چه دوست نشی اور دې چا دوست کېږي نه بیا چې پکې پرېوځي که نه سوځوي بیا نو بادشاه دغه خلک یې دې ته چې ډېر ورنږدې سي ډېر نه دوست کېږي نه که کله غوسه لا داسې یو کار ونه شوی لا که نه پورته به په تا بس به به غرب درنه چې چې کړی بیا به دې کیسه خرابوي چې څو لږ داسې په پوه شي منځ کې منځ کې نه ډېر لرې ونه نه ډېر نږدې چې څونه حاصلولی شي داسې داسې کې بیا ډېر ښه ټیم تېرېږي استاد کې ندی مې حضرت سلطان را زر بیایم دا واقع کېږي چې کله وزیرانو د حضرت دی دربار د بادشاه لره زر هم حاصل شي و باشد کې سر بیراوته او کله سر بیا پکې لاړ شي ولې نی داسې جیلو په کنه کنه چې کیږي حرکت و حکما گفتان هوشیاران وایي از تلون تب بادشاهان پر حذر باید بود له رنګارنګي د تب د بادشاهانو نه خوف نه ډک ځان ساتل پکار دي باسانو طبیعتونه رنګارنګ دي کله کی وقتی به سلامې برنجم کله په سلام خفه کېږي طبیعت کې نه برابر نازنین طبیعتونه وګاهې به دشنامې خلعت دیم کله به کنځلې ورته وکړي د ټوکیاني که نه ټوکو ته کار واله ګپ سپ ورته ولګوي کنځلې منځلې ورته وکړي او څه کوي پیسې ورلوي کله په معمولي کیسې باندې چې کوچ کوي نو دا غټ خلک به داسې نو دې نه به ډېر به ځان ورنه نږدې کوی نه ولې دا خانان او دغه سره د ټوکو وال نه دا مونږ علاقې کې و مخکې میر خونه نه ده ټوکي دا دغه انور کمال خان ته ورغلی نو دی هغه خو وکیل ده که نه ایډوکیټ ده نو هغه میر خو ته یي چې خلکو مخکې چې خان صاحب پلار دې خوب کې راغلی و حبیب الله خان صاحب چې ورسه زوی ته مې زما دا او ډېره نیشتي ده که نه دوه ګونۍ غنم به درله درکړي د خانانو خو ډېرې ځمکې دا ده خانان ټول د انګرېزانو چونچې وې که نه انګرېزانو ته چې چا سیډي کړې وې که نه کومو خلکو پلارانو دغه هغه بیا خانان ګڼل شي خان و خر خنزیر تینو ایک ہے خان سے خنزیر قدر نیک ہے دا ټول چې هر چېرته دي بلا استثنا دا د دغو پلاران دا د انګریزانو غلامان وو او د هغو چاپلوسانو نوکرګان دا انګریزان به د دوی په کورونو کې پراته وو حتی چې د دو هغه اورات ته یې چې کول استعمالول نطفې ځکه به دا سره سره هغه شی انګریزان غوندې هغه دي پکې اکثر د خانان دغه شی نو دا هغه هغه پکې پکې دي روان دي بیا به هغو ورته ویله چې اس وځغله وه بیا به اس وځغله وه چې څومره وطن دی پکې ریسار کړه هغه ځای به یې اچه کړو دښته بیا به بل ځای بل ځای اوس دا مسلمات دي هسې خبره مې نه درته وکړه حقایق درته وایم نو هسې دې پوهې نه خبر ته کوله بیا ورته ویله چې خان صاحب پلار دې خوب کې راغلی و چې میر خو ته دوه ګونې غنم ورکړه نو خو ارامي خو وکیل ده نو ورته ویلی چې څه ټایم د راغلی و خوب نو میر خو خو دونه اورېدلي وي چې د سهار وختي خوبونه چې د لمانځه ټایم همدا صحیح نو ورته ویلی چې اوس بس د اذانو ټایم و ورته ویلی چې میر خو تا ته خو پته ده چې زه خو ناوخت پاسم وروسته بیا داسې چې د لمر خاته په دغه ټایم باندې زه چې چې ما ته خوب کې راغی چې میر خو به ته ترای سي دوه ګونی غنم به ترنه غواړي خو دروغ وایي ما نه دي ورته ویلي نو خو ټوکیان خو له وکیلانو هغه پلی ورتېلی چې خان صاحب پلاخه دی بیا شده وسته ته به چې په خلکو مزې کوي یوه ته ورشي چې ورشه چې درد یې کړي بل ته بیا ورشي چې نه دی درکړه یاره ډېر د اوس سړی ویلی چې داسې یې که نه چې سم مړ به هر حاله چې دې پورې نو په دې باندې کله انعام ورکوي او کله په معمولي کیسې باندې بیا خفه وي وګستان او هوښیارانو ویلي دي، ظرافت بسیار هنر ندیمان است، چې له ډېرې خوش طبعي، دا هنر د همنشینانو د بادشاهانو ده و عیب حکیمان او دا د حکیمانو عیب خبره ده. تو بر سر قدر خویش تن باش و وقار بازی و ظرافت به جوانا بگذار ته په هغه قدر احترام خپل سره اوسه د له لعیب او د ټوکې ټکالې دا ځوانانو ته څه ته پرېږده